وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مفتی نعیم الله صاحب دا د تعذیر بالمال مسله ده مجرم له مالی سزا ورکول او په هغه باندې مالی جرمانه کې خودل د اهل علم په منځ کې دا اختلافي مسله ده جمهور اهل علم اکثر علما د دې د جواز قائل نه دي بعض شوافع بعضې حنابله او په احنافو کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه د دې د جواز قائل دي نو دا اختلاف خود دې په جواز او عدم جواز کې شو بیا چې کوم اهل علم د دې د جواز قائل دي نو دا غي بیا په دې کې اختلاف دی چې د مجرم نکم مالی جرمانه واغستې شو نو د دې مصرف به څه وي دا به په کوم ځای کې لګوې نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه د هغه قول دا دی چې دا مال به دې ترې نه ایسار کړی تر دې پورې چې دی د خپل جرم نه توبه وباسي توبه تایب شي نو دوباره به ورله حواله کولی شي او دا شوافع او حنابله د هغوی مذهب دا دی چې نه دا به په اجتماعي او د خیر په کارونو کې لګول شي او دا کوم فیصله کوونکي چې دي د جرګې والا دی دا په خپل ضروریاتو او په خپل مصارفو کې نشي لګولای شخصي استعمال نشي کولای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه او علامه ابن القیم په الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه کې ترجیح دې قول له ورکړي چې تعزیر بالمال جائز دی او کوم مال چې د مجرم نه واغستې شو نو د دې استعمال بیا په اجتماعي کارونو کې او نور په اعمال البر کې کول شي فهذا والله تعالی اعلم